سورت منافقون کې منافقانو زواجر او خباستونه او اخر کې ترغیب انفاق فی سبیل الله تا کلا چې راشي تا تا منافقان خلق نوای دي چې مونږ گواہی کوو انک لرسول الله چې بشکته خامخا الله پیغمبري دی جوړ کړي د خپل قسمونو نه ډال وسدوا عن سبيل الله پس منه کړ خلق د الله د دین نه یا په خپل من شو انهم سا ما كانوا يعملون بشک دي چې دي ډېر بد دی حرکت چې دی کوي کانهم خشب مسنده دا خو انسانان نه دي ته به وایې چې دا هغه لرګي دي تکیا کړي شوي دیوال ته یحسبون کل صیحة علیهم دی ګمان کوي په هر هغه اواز باندې چې وشي چې دا زمونږ خلاف اواز دی هم العدو دا اصلي دشمنان دي فاحذرهم ځان بچ کې د دینه قاتلهم الله الله دې په دې باندې لعنت کی ان یوفکون دې کوم په لاول ټکړې شو د اسلام نه اذا قيل لهم کله چې ویل شي دي ته تعال او راشه یستغفر لکم رسول الله چې بخنه غواړي تاسو د پاره د الله پیغمبر لو و رؤوسهم نو ګرځي خپل سرونو لره ورایتهم یسدون تبوین دی لرا چې منی کیږي استاد راتلونه وهم مستكبرون او دی لوی کون کی دی چې زمونږ حاجت نشته د استغفار د پیغمبر ته سواون علیهم برابر د پدی باندې استغفرت لهم کته بخنه غواړي د دې لپاره ام لم تستغفر لهم او کته بخنه نه غواړي د دې لپاره لن یغفر الله لهم هرگز الله بخنه نه کوي دي ته معافي نه کوي ان الله لا يهدي القوم الفاسقين بشک الله توفیق نور کی داس قوم فاسقان تا هم الذين يقولون داغه کسان دي چې ویلي دي په یو وخت کې لا تنفقوا على من عند رسول الله چې خرج مکوي پاغه چا چې د پیغمبر سره دی یقولون لئن رجعنا الى المدینه وای دی خپل مینز کې چې کچره مونږ واپس شو د دې تبوک نه مدینه ته لا یخرجن الاعز منها الاذل خامخابا وباسي اغه عزتمن خلق د دې مدینه اغه ذلیل خلق لره ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین او خاص الله لره عزت ته هغه مالک دی او پیغمبر لره عزت ته مؤمنان لره چې الله ورکړي دی ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان نه پويږي په دې مقصد باندې دغه کسان په ډیر لوی نقصان کې دي فانفقوا مما رزقناکم او خرچو کې د الله په لار کې بعضی دا غمال الله چې موږ تاسو له درکړې دي من قبل ان یاتی احدکم الموت مخکې مخکې د دینه چرایش یو تن ستاسو تمرګ فیقولا نوای بیا په دا وخت کې ربي او حال دار چر نرستو کی الله یو نفس لرا اذا جاء اجلها کله چې راشي نیټه داغو والله خبير بما تعملون الله خبر دی په عملونو چې تاسو کوئ